د هرې حملدارې ښځې حمل به پریوزي او خلک به درته بېهوشه ښکاري حال دا چې هغوی به په نشه کې نه وي بلکې د الله عذاب به څه دا رنګي سخت وي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج اے خلکو کچری د مرګ نه پس د ژوندون په باره کې ستاسو څه شک وي نو تاسو ته دی معلومه وي چې مونږه تاسو د خاورو نه پیدا کړی یې بیا د نطفه نه بیا د ویني د ټوټې نه چې شکل والا هم وي او بې شکل هم دا درته مونږه زکه خیو چې په تاسو باندې حقیقت واضح کړو مونږه چې د کمی نطفه په حق لا اوغاړو نو د یو خاص وخت پوري د مور پرام کې ساتو بیا تاسو د یو بچی په شکل کې راو باسو بیا تاسو پالنه کوو د پاره د دې چې تاسو خپل ځواني ته ورسئ او پتاسو کې څوک لومبه واپس راغختل کیږي او څوک بدترین عمر ته رسول کیږي د پاره د دې چې په هر څه باندې د پوهېدون رستو بیا نه پوه شي او تو ویني چې زمکه وچ پرته ده خو چې کله پرې مونږه او برا ورو نو هغه او خزيږي او راو پرسيږي د داسې سړي د پاره په دنیا کې هم شرمندګي ده او د قیامت په ورځ به ورته مونږه د ور د عذاب مزه ور اوسه کوو دا ستا هغه مستقبل دی چې ستا خپل لاسونو ستا د پاره تیار کړي دی کنه نو الله په خپل بندگانو باندې ظلم کوونکې نه دی نور او سپوږمۍ او ستوري او غرونه او ونی او ځناور او ډیر انسانان او ډیر هغه خلک هم چې د عذاب مستحق شوي دي او هغه څوک چې الله یې خوار او ذلیل کړي نو هغه لا بیا عزت ورکوونکې څوک نشته بشکا کوم خلکو چې کفر وکړو او چې نن د الله د لارې او د هغه د مسجد حرام د زیارت نه خلک منع کوي کم چې مونږه د ټول خلکو د پاره جوړ کړي دي او په هغه کې د مقامی خلکو او د بهر نه د راتلونکو خلکو حقونه برابر دي دا غوي عمل یقینا چې د سزا مستحق دی او خلکو ته د حج د پاره عام اعلان وکړه چې هغه تا ته د لری لری زینو نه پیاده او پوخانو باندې سوار راشي د پاره د دې چې هغه فائدې وویني کمی چې دلته د هغه د پاره ساتل شوې دي او چې په یو سو مقرر ورځو کې په هغه سارو د الله نوم واخلي کم چې ورلا هغه ورکړي دي دا و د کعبه د جوړولو مقصد او الله چې کم حرمتونه قائم کړی دي څوک چې داغه عزت کوي نو دا کار داغه د رب پنځ په خپل داغه د پاره ډېر بهتر دی او ستاسو د پاره سریدون کې ساروي حلال کړی شو بغیر د هغه سيزونو نه کم چې تاسو ته تا خودلې شوې دي نو د بوتانو د ګندګۍ نه ځان ساتي د دروغ خبرونه پرهیز کوي یو مخیزي د الله بندگان شي داغه سره څوک مشري کوي او څوک چې د الله سره شرک کوي نو هغه داسې دی لکه چې هغه د اسمان نه راپریوتو اوس خو به یا مارغان تختوي یا به هوا داسې زیت ورغورځوي چې هلته به اندامونه ریز مریض کیږي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من په دې مختلفو طریقو کې مقصد اک یو دی پس تاسو خدای یو خدای دی او هم د هغه فرمان منونکي جوړ شئ او اے نبی صلی الله علیه وسلم زیره ورکړه عجزي کوونکو خلکو لا چې دا غوي حال دا دی چې کله د الله ذکر واوري نو زړونه رپیږي هر مصیبت چې پری راځي نو په هغه صبر کوي منځ قائموي او کم رزق چې ورلا مونږ ورکړې دي داغې نه خرج کوي پس هغه ودروي او د الله نوم پرې واخلي او کله چې د ذبح کولو نه وروسته دا غوي ډډې په ځمکه ولګي نو دا غینا په خپل هم خوري او په هغه خلکو یې خوري چې صبر کوونکي دي او په هغه خلکو هم چې خپل حاجت پیش کړي هم دا رنګي دا ساروي موږ ستاسو د پاره تابع کړی دي د پاره د دې چې تاسو شکر ادا کړئ نه دا غي غوخه الله ترسي او نه وینا لیکن هغه ته ستاسو تقوا رسی هغه ستاسو د پاره دا ساروي په دې شان سره تابع کړی دي چې تاسو داغه په خودلی شوی هدایت باندې داغه لوی بیان کړی او اے نبی صلی الله علیه وسلم زیر ورکړه دا هغه کسان دي چې د خپل کورونو نه په ناحقه اوستل شو ګناي صرف داوا چې هغه به ویل زمونږ رب الله دی کچري الله خلق د یو بل په ذریعہ نه د فکوله نو د رهبانو خانکاګانی او د عیسایانو ګرځي او د يهوديانو عبادت خانه او د مسلمانانو جماعتونه چې پکې د الله نوم ډېر ډېر غستل کیږي ټول به وران کړی شوی وو ولله عاقبت الامور دا هغه خلک دي چې کومګ ورلا پزمکه کې اقتدار ورکړو نو هغه به منځ قائموي زکات به ورکوي د نیکه حکم به کوي او د بدای نه به منکول کوي دغه شان شیطان چې کم خلل اچوي الله هغه ختموي او خپل آیاتونه مضبوطوي الله خپوه دی او حکمت والا دی هغه د داسې کولو اجازت زکه ورکوي چې شیطان کم خرابي اچولي وي چې داغه نه داغه خلکو د پاره فتنه جوړ کړي د کم خلکو په ځړونو کې چې د منافقت مرض دی او ځړونه ایبناک دي حقیقت دا دی چې دا ظالمان خلک په زد کې ډیر لري تللی دي او هغه کشته د یوې قاعده پابند کړی دا چې داغه په حکم په سمندر کې چلیږي او هغه اسمان داسې ټینګ کړی دی چې داغه د اجازت نه بغیر پزمکه را پریوتی نشي حقیقت دا دی چې الله د خلکو په حق کې ډیر مهربانه چې هغوی داغه پیروي کوي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی دی په دې معاملې کې ستا سره جګړه نه کوي ته خپل رب ته خلق را بلا یقینا ته په نیغه لار یې وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ او هر کله چې دوی ته زمونږ صفا صفا آیاتونه اورولې کیږي نو تو وینې چې د حق منکرو خلکو مخونه بدل شي او داسې معلومیږي چې اوس به هغوی په هغه خلکو حمله کوي څوک چې ورته زمونږ آیاتونه اوروي دوی ته وایا آیا د دینه بدتر سیز درته وخیم چې سده هغه ور دی د دې وعده الله د هغه خلکو په حق کې کړی دا چې هغوی د حق قبلولو نه انکار کوي تاسو چې الله پرېږدئ او نورو کومو معبودانو ته اوازونه کوئ هغوی کو ټول راجم شي او یو مچ پیدا کول غواړي نو هم نشي پیدا کولی بلکې کو مچ تری سسیز وتختوي نو هغه تری هم نشي خلاصولی مدد غوښتونکې هم کمزورې دي او د چانه چې مدد غوښتلې کیږي هغه هم کمزورې دي اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی رکوع او سجده کوئ د خپل رب بندگی کوئ او نیک کار کوئ خاص هم د دینه امید کې دی شي چې تاسو ته کامیابی نصیب شي وجاهدوا فی الله حق جهاده قائم شئ د خپل پلار ابراهيم عليه السلام په ملت باندې الله اول هم ستاسو نوم مسلمان کې خودلې وو او په دې قران کې هم ستاسو دا نوم دی د پاره د دې چې رسول په تاسو باندې گواشي او تاسو په خلکو باندې گواهان شئ پس منځ قائم کړئ زکات ورکړئ او د الله سره تعلق قائم کړئ هغه ستاسو مولا دی ډیر خدای دغه مولا او ډیر خدای دغه مددگار